درېمه حصہ دویمه حصہ د سورې ال عمران شروع وا او دا مونږ ویلو چې په دې کې مقصدی مسله اثبات د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي او دا مونږ ویلو چې پنځلس کباحتونه بد صفات د يهودو ذکر کړي ننم زمونږ ډیر ناپوه مسلمانان رونه هغه دا خبره کوي چې قبله اول آزادول غواړي دا خبره غلطه ده قبله اول بیت المقدس نه ده اولنۍ قبله د مخ د زمکه باندې چې د الله د عبادت لپاره کوم کور جوړ شوی دی هغه خانه کعبه ده خو چونکه بیت المقدس د فلسطین هغه ځمکه ده چې الله پاک اکثریت د انبیانو مسالمو بیست ال تکړو او وقتی طور باندې بیت المقدس قبله ګرځیدلی و نو دا خبره چې قرآن د هغې تایید کوي چې اولنې ځای د الله عبادت ته جوړ شوی دی نو هغه بیت الله دی کله چې الله انسان پیدا کړ حضرت آدم علیه السلام نو جبريل امين ته الله حکم وکړو چې د لاړ شس مکه ته او بالکل د بیت المعمور لاندې بالکل داغه په نقشه باندې زما عبادت د پاره اوسه جوړ کا نو خانه کعبه د دنیا مرکز او سنټر او څنګه چې خانه کعبه بیت الله ده داسې په اسمانونو کې یو ځای دی چې هغه ته بیت المعمور ویل کیږي او یا زره فرشتي روزانه داغه نه طواف کوي او کله چې یو پیر فرشته طواف وکي نو ټول زندګۍ کې تر قیامت راتلو پورې داغه بیا نمبر نه راځي دومره د الله مخلوق دی دومره د الله بندگان دي د الله عبادت لپاره د الله مخلوقات ام فرشتي اسمانونو کې قسمه قسم مخلوقات دي قران داغه نشاندهي کوي د هر چا ذمہواری ذکر کوي چې دا چې فرشتي دي چې هغه خلق صرف انتظامی امور سنبالی و صافات صفا داسې فرشتې دي چې هغه خلکو له رټنه ورکوي، زورنه ورکوي، فالزاجرات زجرا. داسې فرشتې دي چې هغه صرف د الله د کتاب په لوستو مامور شوي دي، فالتالیات ذکرا. داسې فرشتې دي چې هغه سیلې او بادونه الوزي، فالعاصفات عصفا قران وایي. خو د ټولو مقصد د الله وحدانیت بیانول دي، ان الهکم لواحد، ستاسو کارساز یو دی. نو رد په يهودو باندې وکړو چې هغه وی زمون قبله تاسو قبله نه مخکې ده نو الله وی ان اول بیت عزیا للناس یقینا لومبنه کور عزیا للناس چې جوړ شوی د پاره د مخلوقاتو للذي ببکا هغه دې چې په مکه معظمه کې ده بکا یا د کثرت استعمال نه دا میم چې کوم ده د بان میم جوړ شوی دی یو او یا بکوي لکیږي 60 ماتون کتاب نو خانه کعبه کې الله دا خصوصیت اچولې چې سمرم اعلی شخصیت لاړ شي او سر به المخکته سټونه ماتون کې عاجزي کون کې کله وخت بادشاہ لاړ شي د ټولي دنیا سپر پاور والا لاړ شي خو الته عاجزي خپل لباس کې طواف نه کوي احرام به تړي د عام خلکو بشان احرام به تړي دا بنو چې دا بادشاہ دی دا غدا دی نو للذي ببکا هغه ځای چې په مکه مکرمه کې ده مبارکان د خیر او برکت نه ډک کی تا ځای د خیر او برکت نه ډک ځای اولی ولی چې سرور کونین صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په مخ د زمکه باندې بهترین ځای هغه جمعات دی او په جمعاتونو کې بهتر ځای د بیت الله دی چې یو موز دی پکې وکړو دا غي اجر د یو لاکو منځونو عمر دی لکه ته عام جمعات کې موز کې نو یو په اوش جمع سره ملاويږي بیت الله کې کې نو یو بلاک دی او زما اوس دا موس نه ګوره مو خو موس پورې خندا کو هغه موس چې په هغه به الله له ذریعہ کې چې الله په دې مستان ځان خلاصو هغه موس چې هغه د الله د مغفرت سبب وګرځي صحابي دې کور تراغه کور ولوي د خوراک څخه بندوبسته سو وسایل شته هغه وی د الله نوم دی او داغه د حبيب صلی الله علیه وسلم مینه کور شته باقی څه نشته وی الله له باجزه یو دریګو دورګه د مستو کا دورګه د زکم بیبي کور لګیا د مونږ کوي او صحابي مسجمات ته چې مونږ کوي د الله نه غواړي چې الله بل ذریعہ نشته تراکي چې کله کور تراغه بیا بیبي نه تاسو کوي سشتا وې اسم نشتا تر دې چې د عمل درې پیری دوهراو کو او چې کله دې په درې پیری جمعه تلاړو او خدای سلام وګرځولو نو د کور په ګډ کې یو زړه مې چندا چې هغه ځان لګرځي او داغه ګڼ چې کوم دی دا د وړو ډک دی دې زر زر په بد لوخي رواغستل او داغه نه لوخي ډکې او مې چندا وی نو کور کې چې څومره لوخي وو پتیلې دشکی چاټي هر څه دې د وړو ډک کړی صحابي کور تراغه بیبینه تاسو کوي سشتا په کور کې چې څه لوخي ټول مې د وړو ډک کړی او دا جرنده دا میچن ځان ل روانه شوی دا او دا ګرځي هغه خزر اعلی چې دې له دانې کوم خو راځي نو د میچن هغه په لزر چت کو نو چې وی قتل هغه تیرک سره هغه جاین سره چې کوم دې لوګون دی او غاړه غنم پراتو راغ نبی رسول الله له کیسو کده الله حبیب داس چر شو الله دې بخزو رحم وکي که تلوار یې نه وی کړی او دا پل یې اوچت کړی نه وی نو ټولې دنیا به دې مې چین نه روړی خوړه دا منځو زما اوستا منځ مونږ موس کو زمونږ دعاګانې نه قبليږي مونږ موس کو زمونږ حاجات نه پوره کیږي زمونږ موس کو په مونږ باندې مشا... مشاکل سی واقعيږي ولی چې زمونږ رجوع ال الله نشته الله دې زمونږ رجوع خپل ځان له برابر کړي شو ببکتا په مکه معظمه کې مبارکن برکت والا وهدل للعالمین او هدایت ته د بار د ټولو مخلوقاتو فيه آیات بینات پدی بیت الله کې واضح دلائل د الله د وحدانیت دي ومقام ابراهیم او هغه ځای د عبادت د ابراهیم علی السلام چې او داسې ځای چې ته طواف وکې نو دوه رکعات موږ لازم دي چې هلته وکې مقام ابراهیم اگر چې اول خاص ځای وو خو چونکې د هجوم د وجنه د زیاتوالي د خلکو د وجنه حرم کې چې کوم ځای کې د منځو کې د مقام ابراهيم کې شمار دی ځکه کته تخصیص د یو ځای کې نو خلک به په دیو بر سرونه ماشي چې زه دوه رکعاته مونږ کوم او زه دوه رکعاته مونږ کوم نو څو بل سجدي لپاره نه دي نو علماء فقول ورکا چې مقام ابراهيم ټول مسجد حرام دی چې کوم ځای کې مطاف کې ودرې دي دوه رکعاته مونږ کا ومن دخله کان امنا اسوق چې داخل شو بیت الله تا نو دا به په امن باندې دې په د ام امن ځای کې دته به سوګ نه وي اور حال ته ضروري څه نشي وځره مچ ماشه لړم مچي اول خوشتنه بیم نو دا وځره نشي ځکه څوک چې دلته لاړو نو په امن دی کله چې فتح مکه وا او نبی عليه السلام مکه معظمه ته داخل شو فاتحانه انداز کې نو اعلان یې وکړو چې چا ځان پسې د خپل کور دروازه بنده کا دا سره په امني د سره به مونږ جنګ نه کوو کم سړی چې بیت الله ته لاړو او امن یې وغوښتو نو هغه په امني مونږ باغ ته سن وایو او دریم څوک چې د ابو جهل کور ته نه وته نو مونږ به هغه په امن بریدو او هغه ته بسن وایو من دخله کان امنا څوک چې دن نشو دی تا نو دی به په امن ولله علی الناس حج البيت او خاص د الله د رضا کولو لپاره په خلقو حج د بیت الله دی من استطاع الیه سبیلا او دا شرط د فرضیت د حج د پاره لازم دی چې د چا طاقت دی د حج د عادت لو لکه نن سبا د دې قانون دی چې تصریح و جوړه نو تصریح د ملک قانون دی کته غیر قانوني زی نو مجرم دی تا باندې حج فرض بیا نه چې تا سره اوس 12 13000 ریال د تسریح نشته یا الله سره د تسریح نشته او ته وې زه حج د زمنه قران شرط لګولې من استطاع الیه سبیلا چا سره چې فند موجود دی او د تلې شي خپل خرچه کولې شي د باندې حج فرض یو زمون خلګي د نوم د بار حج کوي چې خلک وسره حجي سي ورته وي پرز د قیامت باندې حدیث پاک کې راځي الله با قاری سے براولی قاری صاحب ته وای قاری صاحب دنیا کې د قران ولې یاد کړو او دا دومره خسته قران دی ولې وی دی وی الله ما یې چې ستاسو کتاب حفاظت وشي او زه خلکو له ستا کتاب ورسوم نو ما به ستا د کتاب ورد کولو الله به وي کذب ته دروغ دی وي تا خو علم او قرات دې لپاره زکاو چې خلک وي لکه زبردست قرات کوي ستا تعریفونه دنیا کې خلک وکي نو دنیا کې ستا تعریف شوه دی ستا چې کوم مقصد د بار کول هغه حل شوه دی نو الله فرشتو ته جهنم دی وځي حدیث برابر حاجی صاحب دا حج څه لپاره کړو الله تا مال را کړو او تا ویلیو چې بچا فرض شینو هغه د حج کی الله به وای تام دروغ وي تا خو حج دې لپاره کړو چې خلک را لاجی صاحب وای جمعات کرا لا ډومبي سب کې زیرا کی کټ کرا لا سر لا زیرا کی جرګه کې مشرای لبوزي نو هغه دنیا کې تعالی ویل شي الله او فرشتو ته حکم کوي چې سه متړ جهنم ته ورغوري الله دې موږ داسې عبادت نو ساتي الله دې زموږ عبادتونه د خپل رضا وګرځي من استطاع الیه سبیلا د پاره دا غچا چې طاقت لري د لارې راتلو او داسې هم حج نه کیږي چې آلته ته په ګاڼه باندې پیسې راوالې په سود راوالې حج ته راځي او ستا بچی آلته دکاندار نه قرض کاتی چلی اوړه چې چینی په قرض راړي نو داسې هم حج نه کیږي نه چې ته 40 45 ورځې تیرې چې ستا بچی چاله لاس نه نیسی الا پتا حج فرض دی ومن کفر چاچی انکار کو فإن الله غنی عن العالمین نو الله بے پروا دے دے عبادت د مخلوقاتو نه استا عبادت ته ضرورت نشتا اخیری بنزل لسمه پلیتی دا غی دا الله پاک کتاب باندې انکار کول قل یا اهل الكتاب اے وایا اهل کتاب او اهل کتابونه مراد يهود او نصارا لم تکفرون بیاات الله ولی انکار کوي تاسو د الله پایاتونو والله شهید علی ما تعملون الله دې گواه لیدونکې په هغه عمل چې تاسو کوي قل یا اهل الكتاب وایا اهدا کتاب قاوندانو يهودو نصاراو لم تصدون عن سبيل الله ولبندوي خلق د الله د لارې نه ملامت شي نو د چا مخ کې چې هغه غلط عمل کړی نو بیا چې هغه په لار را روان نو دی بیا بل طرف له کوسه ګوري چې د سره مستر کې ملاو نشي هغه به چرته یو بد عمل باندې دی لیدلې په یو کچه خبره به لیدلې په یو کچه کار به لیدلې او الله خو زمون په هر حال باندې خبردار دی چې مون بد عمل کړی الله سره مستر نستر کې لګو وکيف تکفرون او سرنګ تاسو انکار کوي وانتم تطلع علیکم آیات الله او حال دا دی چې پتا سو د الله کتاب لسته شي د الله کتاب د لسته شي څنګه د الله د نعمتونو نه انکار کوي وفيکم رسول او پتا سو کې پیغمبر د الله موجود دی سنت د پیغمبر موجود دی امام بخاری دې ځای کې روایت نقل کړی دی چې امنانی فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم دو امنونه د نبی علیہ السلام په دور کې یو داغه نسل دی او یو اوس موجود دی سوره انفال کې الله وی ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم الله دې تعذاب نور گئی اے پیغمبره چې ته موجودی او الله عذاب دای ته نو ور کوي دی چې بخنه غواړي استغفار وي نو په کار دار چې سړی ګناګاری نو هغه استغفر الله وي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم بوي زدا الله نه د خپل ګناونو په ورځ کې زیات د سلو کرتونه بخنه غواړم استغفار وایم نو کته هر کار کې اوړه کې لګیا وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا دو کلمې دي امام بخاری چې کله بخاری ختمه نو دا روایت راړي وي کلمتان حبیبتان ال الرحمن ثقيلتان فی الميزان خفيفتان علی اللسان دوه کلمې داسې دي چې الله ته ډېر زیات محبوب دي تل درنۍ او ډېر اسان دي په ویلو کې کوم خبرې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو دا روخه بلک به مال وظیفه چانو درا کړې زه چانو وظیفه والا مې د پیغمبر نبی وظیفه خبره سو ورکول شي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په دې تل درړي کدا یو پر کلمه یو طرف له تنې په چابړي کې کې خوده شي او دنیا او بده کې سړي بل طرف لکه خوده شي نو دا به درنه نو طرف بل وظیفه څه پکاره خدا غوايا کنه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وفيكم رسول پتاسو کې سنت د پیغمبر دی ومن يعتصم بالله چا چې منګول ولا ګوي دا الله په کتاب فقد هدي الى صراط مستقيم نو د تلار هو خېل شو توفيق ورکړې شو په طلب تلار نهږي دې سه پوری دوه مهسه د سورې ال عمران ختم شو او پدې کې 15 لس کواهتونه د اهلي کتابو ذکر کړ یو اتخاذ الاخبار والرهبان بالتحلیل والتحریم خپل مشران به په حلال او په حرام باندې نیول چې مولا ورته سوې بس هغه جایز وو چې سنه به باندې ګداګه نه وبن شو دویم جدال بالباطل په باطل خبره باندې به جګړه کولا او خلکو سره باندې دلیل وو سره نه دریم مومنان به ګمراه کول سلورم کباحت قران ذکر کو تلبیس الحق بالباطل حق خبره به د باطل سره کړي وړي پنځم کباحت قران ذکر کولو تلبیس الدین علی الضعفاء کمزور باندې د الله دین ګډوډول دارنګي کفر د الله پایاتونو باندې شپږم، اوومې ذکر کو وصیت به یهودیت منسوحه، خلکو له به وی خپل دین ومنئ او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خبره ومنئ. اتم، خیانت، چې تا په سره امانت کې خودو ای کې به خیانت کولو. نهم، تحریف د الله د حکمونو معنا او مقصد به خلکو له بدل بیانول. لسم، افتراء الله ایوال الصالحین په نیکانو بندګانو دروغ ویل. چې فلانی مولانا صاحب دا ویلي فلانی پیر صاحب دا ویلي او دروغ به وي یو لسم تولی ان کتاب الله دا الله د کتاب نه مخ اړول دولسم ارتداد عن الدین د دین نه مرتد کېدل دیار لسم افتراء علی الانبیاء په پیغمبرانو باندې دروغ ویل چې یعقوب علی السلام مونږ ته ویل چې دوه غوخه مخوري الانګه هغه د علاج د وجه نه خوړه څوارلسم، چې زموږ قبله ستاسو د قبلې نه مخکې ده؟ جواب، وکو الله، نه نه اول خانه کعبه ده. او پنځلسم، د الله کتاب نه منع کول خلکو له دا پنځلس قباحتونه په دې حصہ کې ذکر کړل. بیا ګورئ. ان اول بیت یقینا اول د کورونو نا اوذیا للناس چې جوړ شوی د پاره د خلکو د عبادت د الله د پاره للذي اغه کور دی په مکه چې په مکه مکرمه کې دی مبارکن برکت والا او هدایت دې د پاره د مخلوقاتو فيه آیات بینات پدې کې د الله د وحدانیت نخې دی واضح و مقام ابراهیم او زید ابراهیم علی السلام من دخله کان امنا سوق چې داخل شو خانه کعبه ته دی به پامن ولله او خاص د الله د رضا د پاره علی الناس بخلق باندې والله شهید علی ما تعملون الله دې ګواه په هغه عمل چې تاسو کوي وایا اهل کتابو لم تصدون عن سبیل الله ولی بندوي خلق له د الله د کتاب نه من هغه څوک امن چې ایمان وروړي وتبغونها وجا او تاسو لټوي پای کوواله وانتم شهدا او تاسو گواهان وما الله بغافل الله دې نه به خبره اما تعملون دا عمل نه چې تاسو کوي یا ایها الذین آمنو او ایمان والو ان تطیعوا فریقا کتا تابعداري کوي او ډلې من الذین ذا کساو نو تل کتاب چې کتاب ور اور کړی شوی دی یردوکم واپس بکی تاولا من بعد ایمانکم کافرین پس د ایمان روړو نه کافران وکيف تکفرون او سرنګ انکار کوي تاسو وانتم تطلع علیکم آیات الله او پتا سو لسته شی آیاتونه د الله او فیکم رسول او پتا سو کی سنت د پیغمبر موجود دي ومن یعتصم بالله چا چې منګولو لګول د الله په کتاب فقد هدیا نو تحقیق سره توفیق ورکړې شو دلرا الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغي اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا